ځکه چې د الله د نوم باره کې قواعد تفصیلا ذکر شول کنه خو زه خیر مصنف رحمه الله وی معنی اول واورا لفظی وفخم اللام او دک لام من اسم الله یا من اسم الله مینا صحیح ده په فقه ملامه من اسم الله او ډک کلام د الله په نوم کې کلا عن فتح رستو د فتحینا او ضم یا رستو د ضمینا مثال به څنګه کعبد الله یا کعبد الله کعبد الله کې د مخکې ضمه ده کنه عبدالله یا عبدالله دواړه ځای کې پلام کې ترقیق اکثر ده اکثر لام سي باریکی او تفخیم پکې څه شه ده تفخیم پکې کم دی لام ډک کم ادا کیږي او باریک ډیر ادا کیږي دنیا کې څومره لامونه دي ټول باریک دي علاوه د لفظ الله کې چې کم لام دي دا ډک دي چې مخکې ته فتح کسر راش ضمه راشي بس د دې وجه ناظم رحمه الله په دې باب کې درا الټا کارو کو پرا کې څه چل کړه پرا کې درا ترقیق ذکر کو ځکه پرا کې ترقیق کم او تفخیم زیاتو او دې ځکه د لام تفخیم ذکر کو ځکه په لام کې تفخیم کم دی ترقیق زیات دی او چونکه دا وړو کې کتاب دی نو د هغه شی ذکر کوي چې کمی چې کتاب غټ نشي او غنور بیا تخبره پیژنه او مصنف رحمه الله دا د را د قواعد نه پس ذکر کو ځکه په هر یو کې تفخیم او ترقیق شته هغه نه پس ذکر ذکر کو رام کله ډګی کله باریکا نو لامم کله ډګی کله باریکې ذکر لام ورپسې ذکر کو خو پرا کې تفخیم اصل او بلام کې ترقیق اصل له دلیل په څه ده دلیل په ترقیق باندې دار چې په لام کې ترقیق او باریکوال راځي بغیر د سبب نه په خلاف د تفخیم د داغې لپاره به سبب ذکر کې ایمه تو ګوره مثلا توسو لله ملک السماوات والارض لله او دارنګ لا اله هلکه دا لام درې ده کنه نه لري ولې دې لري کولا څه سبب شته سبب مبهم دي اصل به ترکیب ده نو کله خبر باندې پوه نه شي اوس که سړی دی او ګیره ده نو څوک چې دا تاسو نه کوي چې دا ګیره ولې راغتلې سړو کې اوس ته د خزه راوخته ګیره بیا بلا کیسه خطرناک ہے بیا به ته دا تپوس کیږي چې دا کم پاټو کپوی نه شوي کم شي چې اصلي داغي تپوس نه کیږي اوس تا نه څوک دا تپوس نه کوي چې اسمانو له بار د ازمه کولې کاته یا ته ناست دی کنه سر دی اوچت ته خپې دی کته دی اوس که الټا شوې نو تا نه بهر سړی ته پوس کوي چې خیر خو به یي اصل باره کې څوک تپوسونه نه کوي اصل نه چې خلاف راشي نو بیا به سبب لټاو نو دلیل په دې خبره چې بلام کې اصل ترقیق ده دا ده چې سبب ته نه محتاج ترقیق ده لام ته یې کنه پويږي دا لام ډک وایا من اسم الله دا الله په نوم کې وان زیدت علیه میمن الجواهر المضیه ولا سوی اے اگر کمیم دی پک زیاد کو ام بیڑک وی پس د فتحی او د دومینا نو هغه ځای کې عن په معنا د بعد سره دی لترکبن طبقا بعد طبق صحیح شو رستو د فتحې نه بلام ډکوي بعض ویلي دي چې دا فتحه به محققه فتحه به سي محققه به غیر محققه بني حقیقی فتح وای څه وای ولیک حقیقی فتح نی لکه پنر الله کې حقیقی فتح ده سير الله حقیقی فتح ده نه هغه کیسه کیږي فتح مې اعلان شوه سره کسرې لا اماله پکې کیږي نو چې میلان پکې کسرې له شوې د نو څو وجه پکې جایز شوې دوا حتا نر الله او حتا نر الله دا ولې دوا وجه جایز شو حقيقي فتح نه ده کنه یار حقيقي فتح دې لو چې باغې کې میلان څه تنې دي کوم میلان وشو کسرې ته څوک به پوه شو نو فتح به محققي بیا وکشه هي که مخکې د ایران یو داسې فتح راغلی ده چې هغه پرا باندې د خورا باری کوي لکېږي خو اماله په کې نشته صرف باری کوي لکېږي ترقیق شته خو اماله بیا بم د لام ډک وایو لکه قرات د ورش کې موږ سو وایو نو یبشرو یبشرو څوک په دې پوه شو نو اگر کدا مخ کې کې ترقیقی فرا کې خو اماله نشته نو بیا به څه شي را بډ الله نوم بډل حاجی د داوی چې لام نه مخکې فتحه او ضمه نو لام بسوي دا الله په نوم کې ډک دي نه خپل معلومه شو چې مخکې فتحه او ضمه نه زوي باریک به وي سیف الدین سے په جواهر المضیه کې مصنف د جواهر المضیه والا هغه ذکر کړي وانما ذکر الناظم حکم تفخیم اللام دون ترقیقها اے دا تفخیم ذکر کو ترقیق ولې ذکر نکو اما احاله على اصلها یا خو په خپل اصل ور پر خو چې پس اصل ترقیق دنو څه ذکر کو او یا څه چې وکړو مفهوم مخالف نه معلومیږي مفهوم مخالف دي ته ویل کیږي چې یو خبره د مخکې خبره نه خپل معلومه شي لکه مثلا پیاله کې مې چې واچولې او تا ته مې وسکا وام نه ان شاء الله خو اسه وره صرف تا ته مې سو چې وسکا ته چې وسکا ته خپل معلوم شو چې تاسو مسکه ما ویلې دي چې مسکه ګوتې ورلې شه ددنه دې له مفهوم مخالف وي چې د مخکې کلام نه ورستو کلام معلوم شي ایا ځوان الکه نن ته په سحر مونږ کې نه وي تم پکې نه وي تم نه وي خپل پته ولګی چې دا نور وو او دې له ضرورت نشته چې تاسو نه وي تاسو وای دې له مفهوم مخالف وای مصنف چې کله وي چې الکا مخ کې فتح ضمراله لام سو وایا تقوایا بل پتو لګي دا فتح ضمراله بیا بزکو خج باقی هغه کسره اصلي متصله او اصلي منفصله او هغه تاسو له قاعده کې ذکر شو څوک په دې باندې پوه شول باب الاستعلاء والاطباق باب د په بیان د استعلاء او د اطباق کې نه رانه غړې رو کښې ټول کار ګډوډ باب دی په بیان د استعلا او د اطباق کې الکه استعلا سو حروف دي کم کم او د اطباق سو حروف دي کم جزري کې بدر تراشي کې تیر شوی ریشه وصواد ضاد طاء ضاء مطبقه خجل لکه څنګه چې حروف مستفله باریک ویل دا د تجوید یو عامه قاعده ده دارنګ حروف مستعلیه ډک ویل دا د تجوید یو عامه قاعده ده کله چې مصنف د حروف مستفله او فارغ شو دا غي احکامات او مسائل ذکر کړ او چې حروف مستعلیه درته شروع کړ الکا دا حروف مستعلیه یعنی ډک حروف په څو قسمه دي په دوا په څو ډک حروف په څو قسمه دي یو هغه دي چې مستعلیه دي او مطبقم دي استعلام پکې د اطباق هم پکې دا څو حروف دي صاد ضاد طاء ظا بل هغه دي چې مستعلی دي خو مطبقه دا څو دي غین خا ها هغه تفخیم سره چې هغه زیات قوي نو کوم تفخیم زیات قوي د استعلا ولا کې اطباق ولا اطباق ولا هلکه مثال به راتوخه ا نحو وإنك مثلا قال او عصا قال كذا قاف څه شه ده حرف مستعلی ده خو حرف مطبق نه ده دا د هغه مثال شو د مستعلی او په عصا کې د اصوات مثال نه شو د اتباع قال عصا صوت ډیر غټي حج دا وحرف الاستعلاء کې دا څنګه ویل شي چې وحرف الاستعلاء ابن مصنف صاحب ذکر کړی د مصنف صاحب زوی وای دا والعصا کې د الف لام د عهد ده معنا هغه عصا د چې په قران کې ذکر دی اضرب بعصاك الحجر وی دا یو ځای ته مراد ده بل نه هم الله علي القاري صاحب ذکر کړی چې وفيه بحث لا يخفى دې له څه ضرورت ته چې توسې الف لام د عهد دی او دغه یو ته مراد دی نور لامونه قران کې نشته دغه شان نور سوادونه فالقى عصاه اشتا فهي عصا اشتا وعصا ادم ربه اشتا دې ټول ته دا حکم شامل دی نو صحیح خبره ده دا چې دا لام د جنس استغراقی د پاره دی هر ځای کې چې سواد راغلو درستو دی حاجی اې هر حرف مطبق مستعلی دی خو هر حرف مستعلی حرف مطبق نه دی منطقیانو خبره چې موږ اوس مطلق دی خج الکه مراتب د تفخیم پیژنې سودی پنځه پنځ د ابن طحان تر سودی درې سودی ته د شپې نه نو څنګه درې خا مصنف صاحب کمال وکړو سی وکړو ادا خبر المنح الفکری والا ذکر کړي اے مصنف صاحب دوه مثالونه راړل یو د قاف او بل د صاد تاولی په حروف منفتحو کې ټولو کې غټ کم حرف ادا کیږي زیات قاف حروف منفتحه خو پیژنې کنه چې انفتاحي بکې ټولو کې غټ پکې ساده کیږي قاف نو هغه راوړو او په حروف مستعلیه مطبقو کې ټولو کې کم کم ادا کیږي صاد او لګوي خي د حروف مستعلیه منفتحه چې استعلام پکې د انفتاح په داغه نه قاف را واغستو هغه حرف را واغستو چې ټولو کې ډک ادا کیږي او بل طرف ته سوکو بل طرف ته هغه حرف را واغستو د حروف مطبقه نه چې غس کیږي په ټولو کې کمزور ادا کیږي سواد اگر چې په حروف مطبقه او ټولو کې کم مرتبه ده او قاف اگر چې په حروف مستعلیه او ټولو کې اوچته مرتبه ده خو دغه اوچته مرتبه والا بیا هم د کته مرتبه والا مقابله غوړې نشي کولای دا حرف مطبق دومره غټ حرف دی پکې کنه پويږي ها لکه ستا چا سره مقابله ای اته ورته وې تاسو کې ټولو کې غټ پهلوان او زمون ټولو کې دا کمزور ځای مقابله وکړي یعنی نشي کولای دی وای غره حرف مستعلی کو ډیر غټ شي خو د مطبق مقابله نشي کولای اگر کټولو کې کمزور ای څوک به دې پوه شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله